که زما یو بنده د شرابو یو ګوټ وسکي زه به د دوزخ نوونه او د دوزخ زوی ورباندې وسکم او که زما یو بنده زما د ویرې د وجې نه شراب پرېښودل د شرابو نه یې توبه ویستله زه به په پاکو ځایونو او ښو ښو جنتونو کې به د ښوښو توبه ګارو خلکو سره هغه ته ځای ورکړم او په هغه باندې به د جنت شراب وسکم الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي همدارنګه بل حدیث چې ابو داود د حضرت عبدالله ابن عمر نه روایت کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت په شرابو د شرابو په سکونکي او د شرابو په ورکوونکي د شرابو په خرڅوونکي د شرابو په اخیستونکي د شرابو په جوړوونکي د شرابو په راوړونکي او چاته چې راوړي او د شرابو د پیسو په خوړونکي باندې الله په دې ټولو باندې لعنت ویلی دی الله په خپله شرابو او په شرابخور باندې په ساقي یعنې په شراب ورکوونکي خرڅوونکي اخیستونکي او څوک چې دې نه پیسې لاسته راوړي الله رب العزت په دې ټولو باندې لعنت ویلی دی همدارنګه امام احمد رحمه الله د حضرت عبدالله ابن عباس نه یو حدیث روایت کړی چې په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی اتانی جبرائیل فقال یا محمد ان الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې ماته جبرائیل علیه السلام راغی ای راته ویل چې ای محمده الله رب العزت په شرابو د شرابو په جوړونکي د شرابو په خرڅونکي د شرابو په اخیستونکي د شرابو په سکونکي د شرابو د پیسو په خوړونکي او وړونکي باندې په ټولو باندې الله رب العزت لعنت ویلی دی نو په شرابیانو باندې الله لعنت ویلی دی چې په چا باندې الله رب العزت لعنت وایي د هغه دنیوي ژوند به څه وي او د هغه اخروي ژوند به څه وي الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي او هغه ورونه چې په دې فاسد عمل باندې اخته دي الله رب العزت دې تېنه بچ کړي الله دې د نیکې لارې هدایت ورته وکړي همدارنګه علما کرام فرمایي کله چې شرابي ناروغ شي د هغه پښتنه او سلام کول هم منع دي باید چې د هغه پښتنه هم ونه شي هغه ته د سلام هم نه اچول کیږي حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنهما فرمایی لا تعود شراب الخمر اذا مرضو شرابي چې کله ناروغه شي پښتنه یې مه کوئ همدارنګه امام بخاری رحمه الله همدارنګه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایی لا تسلم علی شربت الخمر هغه څوک چې شراب سکي تاسو په هغه باندې سلام هم مه اچوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی اگر که دا حدیث ضعیف هم دی ابن جوزی دې ته ضعیف ویلی دی ولکن رسول الله فرمایي چې لا تجالسو شراب الخمر ولا تعود مرضاهم ولا تشهد جنائزهم چې مخ به یې تور وي، ژبه به یې تر سینې پورې زړېږي او لاړې به یې بهېږي. د شرابي ژبه به په سینه یې پرته وي او لاړې به یې بهېږي او څوک یې چې ویني پېژني یې چې دا شرابي دی چې دې په دنیا کې شراب کړي دي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا په سینه کې چې د قرآن کریم یو آیت وي او دی شراب وسکي د چا په سینه کې چې یو آیت د قرآن کریم وي او هغه شراب وسکي د قیامت په ورځ به د قرآن کریم د دې آیت هر حرف الله رب العزت ته په ډېر ډول دا راولي چې د تندي د ویښتانو څخه به یې نیولی وي او جګړه به ورسره کوي د قیامت په ورځ چې د چا قرآن کریم سره جګړه وي هغه لپاره د ویل سخت عذاب دی یعنی هغه لپاره د جهنم عذاب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی څوک چې شراب وسکي او د هغه په زړه کې یو آیت د قرآن کریم وي د قیامت په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې د دې آیت هر یو حرف دا انسان د تندي نه نیولی او د الله حضور ته به راکاږي او قرآن به دې سره جګړه کوي چا سره چې قرآن جګړه وکړي د هغه حال به څه وي د هغه ځای جهنم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایی هغه قوم چې په دنیا کې د نشې لپاره سره راغونډیږي یا شراب سکي یا تریاکو هیروینو پوډر وهي یا چرس وهي الله رب العزت به هغوی په جهنم کې سره راغونډ کړي دی خو په دنیا کې د نشو لپاره راټول شوي دي خو دوی به الله رب العزت په جهنم کې سره راغونډ کړي یو به په بل باندې ملامتي کوي او یو به بل د ملامتي هم مني چې ای فلانکیه الله رب العزت دې تا تباه کړي تا زه دلته راوستلم هر یو به په بل باندې پړه اچوي نه ځوانانو ورونو د دنیا ژوند ډیر محدود دی ډیر لنډ دی دا فاسد اعمال دا فاسد اخلاق که هغه چرس دي که هغه تریاک دي که هغه پوډر دي یا شراب دي د الله نه ویریږئ پرېږدئ د الله نه ویریږئ دا پرېږدئ الله ته به یو ورځ ورځئ نن که په دنیا کې د نشو لپاره راټولیږئ رسول الله وایي چې په آخرت کې به الله دا نشیان ټول په دوزخ کې سره راغونډ او یو ځای کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي څوک چې په دنیا کې زهر سکي ډېر داسې ورونه او خویندې دي چې هغوی ځان په زهرو باندې وجني په آخرت کې به الله رب العزت د تورو مارانو زهر په دیو باندې وسکي کله چې هغه زهر دوی خولې ته پورته کوي د سکلو څخه به مخکې د زهرو د تیزوالي له وجې نه د دوی د مخ غوښې به په هغه لوښي او کاسه کې راتویې شي او کله چې وسکي د بدن غوښې او پوستکي به یې ترې تویې شي دوزخیانو ته به په دې ډول باندې هم لا تکلیف رسول کیږي د شرابو جوړونکی د شرابو وړونکی چاته یې چې وړی او د دې پیسو خوړونکی او تجارت کوونکی دا ټول په ګناه کې سره شریک دي دوی به دا نه چې زه خرڅوم خو کمی نه د الله د عذاب نه به خلاص یم نه اصلي لامل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې الله رب العزت د شرابي لمونځ د شرابي روژه د شرابي حج نه قبلوي تر څو چې توبه ایستلې نه وي او که د توبې څخه وړاندې مړ شو الله رب العزت باندې دا حق دی چې د شرابو د هر ګوټ په بدل کې د دوزخ نوونه او زوې په دې باندې اوسکي د رسول الله ویلي دي کل سکر حرام ټول نشهیي توکي حرام دي که هغه چرس وي که هغه تریاک وي که هغه پوډر وي که هغه هر څه وي شرابي چې کله په پلسرات باندې تیریږي د عذاب ملایکې به یې خبال نهر ته واچوي د هرې کاسې د شرابو په بدل کې چې په دنیا کې څکلي دي د خبال د نهر شراب به هغه ته ورکړی شي که د خبال د نهر شراب د دنیا په اسمان واچول شي د هغه د ګرموالي څخه به آسمان اور واخلي نو ولې د الله نه نه ویریږئ ولې د الله ویرې ته په خپل زړه کې ځای نه ورکوئ په دې بدو او فاسدو اعمالو باندې اخته یئ الله دې په موږ باندې رحم وکړي قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو دمې ته د مینه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ فضیل بن عیاس رحمه الله فرمایی چې زه خپل شاګرد ته د زنکدن په حالت کې ورغلم امام شمس الدین زهبی دا واقعه په خپل کتاب الکبایر کې ذکر کړې ده هغه وایي چې زه خپل شاګرد ته د زنکدن په حالت کې ورغلم هغه ته مې د شهادت کلمې تلقین مې ورکوه خو ژبه یې په کلمې باندې نه روانېدله دوهم ځل مې بیا کلمه ورته ویله آخر شاګرد راته ویل چې کلمه نشم ویلی نشم ویلی نعوذ بالله زه د شهادت کلمې نه بېزاره یم لنډه دا چې همداسې بې کلمې لاړ د دنیا نه مړ شو بې ایمانه لاړ فضیل بن عیاض رحمه الله هغه فرمایي چې زه همداسې د ژړا په حالت کې ورڅخه ووتلم د څه وخت وروسته مې په خوب کې ولیدو چې ملائکې اور ته کش کوي نو ماته یې پوښتنه وکړه چې تا کلمه ولې نه ویله ده ویل استاذه یو وخت زه ناروغه وم ډاکټر ته ولاړم هغه راته وې ته هر کال یوه یوه پیاله شراب څکه ناروغي به دې ښه شي ته هر کال یو یو پیاله شراب څکه ستا ناروغي به ښه شي او کیوی مې څکې ناروغي به دې لا هم زیاته شي نو ما هر کال د خپلې درملنې له وجې شراب څکل دا د هغه چا حال دی چې شراب یې د درملنې لپاره څکلي ول د هغه چا حال به څه وي چې له نشې لپاره او د مستۍ لپاره هغوی په دنیا کې شراب سکي د الله حضور ته به دوی هم ورځي او شرابي چې کله مړ کیږي د زنقدن په وخت کې چې دی توبه نه وي ویستلې د دې به د شهادت کلمه نه نصیب کیږي د دنیا نه به بې ایمانه ځي شرابي چې په دنیا کې د شرابو نه توبه ونه باسي مدمن الخمر وي تل لپاره شراب سکي چې کله مړ کیږي د دوی به شهادت کلمه نه نصیب کیږي د دنیا نه به بې ایمانه ځي او ځای به جهنم وي لکه چې تاسو د حضرت فضیل بن عیاض رحمه الله واقعه هم واورېدله لکه څنګه چې شراب حرام دي همدارنګه چرس هم حرام دي چرس د بنګو څخه جوړیږي او علما فرمایي چې د شرابو په ډول دا هم حرام دي او ځینې علما دا وایي هغه څوک چې شراب سکي او هغه څوک چې چرس سکي دواړو ته به یو ډول سزا ورکول کیږي او علما وایي چې چرس د سرابو څخه ډیر زیات تاواني دي ځکه چې د چرسو د وجې نه دماغ هم خرابیږي او طبیعت بېننګه کوي تر دې چې سړی غلا جنګ او وژنې ته لاس اچوي که هغه شراب وي که هغه چرس وي دا دواړه سړی د الله رب العزت د یادولو او د مونځو عبادت څخه بې پروا کوي نو هر هغه څه چې تا د الله د یاد نه د الله د عبادت نه بې پروا کړي هغه حرام دي نو چرس هم حرام دي او علما وایي چې د شرابي په ډول الله رب العزت به چرسي ته هم عذاب ورکوي او ځینې عالمان د چرسو د سزا په هکله کې چوپ پاتې شوي دي هغوی وایي څوک چې چرس کی هغه ته به د شرابي څخه لږ سزا ورکول کیږي ځکه چرس په دماغو کې بدلون راولي خو داسې مستی نه راولي لکه شراب چې راولي خو په هره طریقه سره شراب هم حرام دي چرس هم حرام دي مسلمان دی لپاره نه دی پیدا شوی چې هغه په دنیا کې یا شراب وسکي یا چرس وهي یا سګرټو یا نور بدو بلا بلکې دې لپاره پیدا شوی چې هغه الله یاد کړي د خپل ټول ژوند د الله رب العزت د اوامرو د احکامو مطابق تیر کړي دا نه چې هغه په نشو کې اخته وي الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي او بل دا چې هغه څوک په دنیا کې په نشهیي توکو باندې اخته وي که هغه تریاک وي چرس وي یا شراب وي په قبر کې به د هغه مخ د قبلې نه ګرځي امام زهبي رحمه الله بله واقعه په خپل کتاب کې ذکر کړې هغه فرمایي عبدالملک بن مروان ته یو ځوان ورغی او ډیر خفه او په ژړا یې هغه ته ویلې چې امیر المؤمنین ډیره لویه ګناه مې کړې ده آیا زما تو عبدالملک بن مروان ورته ویلې ستا څه ګناه ده هغه ځوان ورته ویل ګناه مې ډیره لویه ده بیا عبدالملک بن مروان ورته ویل الله ته توبه وباسه الله رب العزت د خپل بندگانو توبه مني او د ګناهونو بخښنه ورته کوي هغه ځوان ورته ویل چې امیرالمؤمنینه ما قبرونه سپړل عجیبه غوندې ولیدل امیرالمؤمنین ورته ویلې ته دا واقعه ماته بیان کړه چې تا څه ولیدل هغه ورته ویلې چې یو شپه مې یو قبر یو قبر ته ورښکته شوم ومې لیدل چې د مړي مخ د قبلې څخه اوښتی دی زه د هغه څخه وویریدم د قبر څخه د راوتلو اراده مې وکړه چا راته آواز وکړل او ویې ویل چې د دې مړي څخه پوښتنه نه کوي چې مخ یې ولې د قبلې څخه اوښتی ځوان وايي چې ما ورته ویل چې ولې دې مخ د قبلې څخه اوښتی دی هغه اواز کوونکي راته ویل د دې مخ ځکه د قبلې څخه اوښتی چې دې په لمانځه کې ناراستی کوله دا د دې سزا ده بیا بل قبر ته ورښکته شوم ومې لیدل چې د مړي څخه خنځیر جوړ شوی دی په زنځیرونو باندې تړل شوی او د اوسپنې کړۍ په غاړه کې دي زه ورڅخه ویرېدلم د راوتلو اراده مې وکړه بیا چا راته آواز وکړه چې ته پوښتنه نه کوې چې دا ولې په داسې عذاب باندې اخته دی نو ما ویلې چې دا ولې په داسې عذاب باندې اخته دی هغه آواز کوونکي راته ویلې چې ده په دنیا کې شراب سکل او د توبې ایستلو څخه پرته دا مړ شوی دی نو په قبر کې دینه خنزیر جوړ شوی او دریم قبر ته ورکته شوم ومړي ده چې مړی د اور په میخونو باندې په ځمکه کې تړل شوی دی او ژبه یې د شا خواته راوتلې ده زه د هغه نه هم ویرېدلم بیرته د راوتلو اراده مې وکړه بیا چا راباندې آواز وکړه چې د ده د حال پوښتنه نه کوې چې دا ولې په داسې عذاب اخته دی نو ما ته وویل شول چې دی به په دنیا کې د خپلو متیازو او د خپلو پلیتیو څخه ځان نه ساته لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي چې عام عذاب د قبر هم د دغه قطراتو د متیازو نه د چان ځان ترې نه ساتي او بل دا چې د خلکو ترمنځ خبرې وړې راوړي دا د ده سزا ده بل قبر ته ورکته شوم چې په هغه کې اور بل دی د هغه نه زه هم ویرېدلم را ووتلم د هغه حال پوښتنه چې ما وکړه نو ما ته ځواب راغی چې دوی به په مونځ نه کو په مانځه کې به سستي کوله پنځم قبر مې چې سپړه ومې لیدل چې قبر دومره پراخ دی چې څومره سترګې کار کوي او په هغه قبر کې رڼایي وه او مړی په خوشحالي سره ویده و او د هغه نه رڼایي خپرېدلې او ښایسته جامې اغوستې وې د هغه نه زه هم ویرېدلم د وتلو اراده مې وکړه بیا ماته وویل شو چې د دې حال دا و چې دې به په دنیا کې د الله رب العزت پیروي کوله د خپل ژوند د الله رب العزت د اوامرو په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو په رڼا کې همدارنګه د الله رب العزت رضا به تل لپاره دې په خپل ژوند کې تیروله هیڅکله دې خلاف یعنی د الله د اوامرو د احکامو نه سرغړونه نه ده کړې نو الله دومره عزت دې ته په برزخ کې ورکړی او الله رب العزت به دا په آخرت کې جنت ته بیایي عبدالملک بن مروان وی چې دا د ګناهګارانو لپاره پند دی او هغه څوک چې د الله رب العزت پیروي کوي د هغو لپاره دا زیری دی الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي دا هغه واقعات دي چې امام الذهبي رحمه الله په خپل کتاب کې الکبائر کې د پن لپاره دا ذکر کړي دي پوره سند به امام زهبي رحمه الله ته معلوم وي خو بیا هم د پند و عبرت دپاره دا بهتره دي الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي او هغه ځوانان چې په دې فاسدو اعمالو باندې اخته دي الله دې هغو ته د نیکې لارې هدایت وکړي الله رب العزت دې هغوی په خپل فضل و رحم و کرم سره د دې فاسدو اعمالو نه که هغه چرس دي شراب دي یا نور نشهیي توکي دي الله رب العزت د دوی د دهري نه وساتي او د نیکې لارې هدایت دې زموږ سره ورته وکړي او که په دې فاسدو اعمالو باندې دوی اخته وي د دیو ژوند هم داسې تیر شي نو په دنیا کې به هم ذلیلوي او په آخرت کې به د الله رب العزت په سخت عذاب کې دوی گرفتاروي نه راشي قدرمنو اوریدونکو د خپل لنډ ژوند نه په استفادې سره د خپل ابدي ژوند ښایسته کړئ د دنیا په مادیاتو باندې د دنیا په متاعو باندې د دنیا په ښایست باندې هیڅکله تاسو مه دوکه کیږئ الله یاد کړئ، د الله ویرې ته په خپل زړونو کې ځای ورکړئ، د خپل فردي ژوند یا هغه ژوند چې په کورنۍ کې لرئ، هغه ژوند چې په ټولنه کې لرئ، ټول د الله رب العزت په اطاعت باندې، د الله په یاد باندې ښایسته کړئ. د مسلمان عزت، د مسلمان قدر هغه د الله په تابعداري کې دی چې هغه د خپل ژوند د الله د اوامرو او د الله د احکامو مطابق تیر کړي او که انسان په دنیا کې د الله د اوامرو د الله د احکامو نه سرغړونه وکړه تل لپاره په منکراتو او فجایو کې اخته و د هغه دنیوي ژوند هم رسوا دی او په آخرت کې به الله په عذاب کې ګرفتاروي الله دې موږ تاسو ټولو ته هدایت وکړي په دې هیله نو قدرمنو اورېدونکو موږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم د ژوند د ژوند لار لار هغه سردار د کائناتو دی سید المرسلین دی ترې پوښتنه کوي چې ته څه پوهېږې وای چې کله تاسې دې غره نه او د دې غونډۍ نه راپورته کېدلی هیڅ لوټه او هیڅ ونه او هیڅ کاڼی نه و چې رسول الله ته سلام نه کوه او ما لیده چې په آسمان کې وریځه وه د رسول الله په سر باندې رسول الله د مر د ګرمي نه ساته هر سهار شپږ نیمې بجې بیا ځلې د ماښام شپږ نیمې بجې. یوازې له اراکوزیا راډیو څخه. سجدی ورتا کیږي الله دې الله پسنا تایږي الله دې الله